بسم الله الرحمن الرحیم ګورې ریاض الصالحین تا د 897 نمبر حدیث نه نوې حدیث ده وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه د بیمار د تپوس دومره لوی اجر دی چې د جنت په میوه را شکول کړي پخې میوه شکول ته وای جناحه فمرد ونو بیمار شو فاتا النبی صلی الله علیه وسلم راغله ورته نبی علیہ السلام یعوده داغ تپوش کولو نور زمو په شریعت کې د غیر مسلمه يهودي کافر بیمار ته پوسم سنت ته او د مسلمان نه کوي اسو کې د ډله بازۍ د وجنه نه کوي فقاد عند راسی ناس داغ د سر سر د الله حبیب فقال له دی ام نوجوان ته ویلی واسلم تاب اسلام راړه فنظر الى ابيه نو غپلار تو قتل وهو عنده ور سره فقال پلار ورته وی اتع ابو القاسم صلی الله علیه وسلم